الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول سوال لی رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی خیسته بیان د مکه خلکو ته وکړو قران مجید راغی خیسته بیان وکړو سره د دلایلو دا بیا دی خلکو ایمان ولی را نوړو یا دسی وایه د دی خلکو د پاره د ایمان د راوړلو رکاوټ سوچ هغه ځای باندې مو خواري وکړو وای ایس رکاوټ نو ایس صرف د دوی د پر رکاوټ داو چې وای الله چې پیغمبر را لېګو نو انسان یې ولې راولېګو په کارو چې چرته ملایکه به را لېګلې وي صرف دې خبرې دا خلق د دغه نه رامنې کړل د سنه د ایمان راوړلو نه نو وی وما منع الناس او من نک خلق لا وما منع الناس او من نک خلق لا د سشینه ایؤمنو د دې خبرې نه چاغوي ایمان وروړي اذ جاءهم الهدى هغه وخت کې چې راغی هغوی ته هدایت وما منع الناس من نکو خلکو له ان یؤمنو د دې خبرې نه چې هغوی ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى هغه وخت کې چې راغی هغوی ته هدایت مراد د هدایت نه څه دی قرآن مجید مراد د هدایت نه څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر راغی قرآن راغی دا رهنما راغی الکه بیا دوی د ایمان نه چا منې کړه ریاضه دا الناس نه دی د فعل مفعول کې ښه او ان یؤمنو د دویم مفعول کې من نک خلق لا د ایمان روړلو نه من نک خلق لا د ایمان روړلو نه اس سیز الا ان قالو دا الا ان قالو د فاعل کې اس خبر دوی من نکړه کمن کړه نو دا د الا ان قالو مګر دا چې دوی اووی ابعث الله بشر الرسول ایا الله راولېږه مونږ ته انسان رسول په کار خدا وه چې الله مونږ ته رالیږه چرته ملایکه به راته رالیږلې وي نو انسان راته ولې راولېږه دقې خبرې دوی د دغه نه منې کړل الا ان قالو مگر دا خبره چاغوی وی ابعث الله بشر الرسول ایا راولی ایا را لګل دی الله مونږ ته انسان رسول الکه دا خبره د دوی صحیح ده چې د دوی د پر دا خبره رکاوټ دی چې الله مونږ ته انسان ولې راولېږو بل څه به رالیږلي وي نه دا خبره د عقل نم خلاف ده او د تمام دنیا د رواج نم خلاف ده ولی مسئله دا ده چې خلک چې پیغام والا لیږي نو هغه سړی پیغام کې لیږي چې څوک د جنس دغه دغه نه چې هغه چاله پیغام وړي وره عقل دا تقاضا کوي چې حکومت او شینوارو ته یو پیغام را لیږي نو پکارو چې شینوارې رولیږي اپریدو ته رالیږي چې اپریدې رولیږي یا مثلا قبایلو ته یو پیغام والا رالیږي نو چې قبایل سړی رولیږي یا پښتنو ته رالیږي نو چې پښتون رولیږي دقسې په ځمکه باندې آباد څوک دي انسانان د الله پیغام دی انسانانو ته راځي نو عقل دا وایي چې دا پیغام وړونکی دی راوړونکی دی انساني اوس تاسو یې ملایکې ملایکې نو خدای په خیر کې که ستاسو په ځای باندې ملایکې آبادې وي تاسو نه یې آباد نو بیا ټیک ده چې داسې هم ویلې وي چې په کار دا دی چې الله پاک نه غره لېږلې وي ملایکو ته ملایکې را لېږلې وي قل تو توایا دا ستاسو خبره د عقل نم خلاف ده د تمام علاقه د رواج نم خلاف ده لو کان فی الارض کچری وی پس مکه کې ستاسو په ځای باندې په دې ځمکه کې ملایکې آبادې وي لو کان فی الارض کچرې وي په ځمکه کې ملائکتون ملایکې او یمشون هغوی ګرځېدلې ستاسو په ځای باندې په ځمکه کې ملایکې ګرځېدې او مطمئنین اوسېدونکې وي اسمانونو تم نه ختې صرف په د ځمکه باندې اوسېدې یمشون هغوی ګرځېدلې او مطمئنینا اوسېدونکي وي په ځمکه کې نو بیا پکار ده چې الله پیغمبر ملائکو ته رالیږه نو بیا به هم دلته داسې ویلې وي چې دغه ورته راولیږه ملائکه خو چې تاسو انسانان یې نو انسان ته ملائکه څنګه راولیږو تاسو ملائکې وینئ یو ځای کې مونږ ویلی وکنه چې ملایکی وینې نه دا وی خبره تاسو نه اوري او که تاسو وایې چې نه ملایکه دې راته د انسان په شکل راشي نو بیا به دا لانجه جوړوي چې د انسان دی نو لنزلنا علیهم نو خامخا مونږ به رالیږلي وي دوی ته من السماء د اسمان نه ملک الرسول ملک رسول کافر اوی چې من یشهد لک تعالی بسو گویو کی چې ته د الله پیغمبرې قل تو تو یا کفا بالله پورا دی الله کفا بالله پورا دی الله مونږ استادان وای دا کفا د سه عجیبه فعل دی چې د نور افعال د سه نه استعمالیږي ریاضه ففاعل باندې ګوري به حرف جر ناراضي لیکن دا یو کفا دی چې د د په فاعل باندې بی راضی او هغه د بی معنی نه زائد دی اصل کې دا سه دی کفا الله کافی دی الله خود د په هغه باندې بی راضی کفا بالله پر دی الله شهیدن گوا بینی په منځما کې و بینکم په منځ تاسو کې زما او تاسو په منځ کې الله ګواه دی او د الله ګوی څه ده چې د خپل پیغمبر علی السلام په لاس باندې د سې کارونه ښکارا کوي چې غد عادت نسوي خلاف انه یقینا د الله چې دی کان بعباده دی په خپل بندگانو باندې خبيرن خبر بصیر لدن کې خبير و یا چاته وي چې هغه د زری زری نه خبري ومن يهد الله دی باوی منګه په حق یو مسلمانان پنا حق دی بل ببل سوی بل ببل سوی الک یو سړیم په حق نه دی په حق هغه کس دی چې چاته الله هدایت کړي ومن يهد الله کم سړی چې الله وته هدایت کی فهو المهتد نو دقه سړی سملار مندون کې دی ومن یدلل او هر هغه څوک چې الله ګمراه کی د الله ګمراه کول څه دي د الله ګمراه کول دا نه دي چې د الله سه ونیسي وی راشه دی زیته د الله ګمراه کول لا دي چې الله ته خپل توفیق والی د نیکانو سره د الله توفیقی هغه توفیق د وجه نه شیطانان وته نشي رانږدې کېدی او چې د کم سړی نه الله خپل توفیق والی به دا شیطانان پې راشي او بیا وته وسوسې کوي په بل روان کی فلن تجد له نو هیڅ کله به تو نمومي د هغوی دپاره فلن تجد هیڅ کله به تو نمومي لهم د هغوی دپاره اولیاء دوستان من دونه بغیر د الله نه تخویف اخروی د اخرت د عذاب نه يرول مؤمنان به پرز د قیامت سهالتی او د دې کافرو به پرز د قیامت سهالتی در تبر مشکات کې تاسو ویلي دي بخاری کې بم در تراش پرز د قیامت چې د قبرونو خلق میدان حشر ترازی دا به درې پارټۍ وي یو پارټي به داسې وي چې رکبانا سوارو دا انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د پیغمبرانو په لاره چې کم خلک رواني او د انبیاء په سره محبتي هغوی به رکبانا سواري دا خپل اعمال به د دوی لپاره سورلی وي او میدان حشر ته به راځي یو بداسی مشاتن پیاده ورا روانی دا به دا عام مسلمانانی دا عام دا به پیاده را روانی او دا ځنې خلک بداسی چې په دنیا کې جون کوک تیر کړی دی نو الته بم کاګر را روانی الټه به را روانی خپې به اوچتی او دا مخ به د خپو په ځای باندې په دې مخ باندې به را روانی تاسو مشکات کې ویلو او بیا به مو وایې ځنې صحابه او تپوسو کې چې حضرت په مخ به سړی څنګه ځي خپې خو به بیا همداسې داسې کي که نه نو په دې مخ به څنګه ځي وایي هغه الله چې په دنیا کې انسان په خپو روان کړی دی هغه دام قدرت لري چې بیا په دغه کې په مخ روان کی و یو ونحشرهم او من برا جمع کدوی میدان حشر ته یوم القیامت پرز د قیامت علا وجوههم په مخونو داغوی په مخونو باندې برا روانی نو په مخونو یا دا مطلب لکه دا ما درته وی د خپو په زیبه په مخ را روانی یا په مخونو دا چې دوی بچغه وای نزو نزو نو دی ملائکو به د خپو نه رانیولې لکه دا ستاسو چې دا سپی مردار شي نو څه به سره کوي خپې نه به رانیولې وي او دا مخ به پس مکه راخکلي کیږي را بشي میدان حشر ته عمین په داسې حال کې چړانده وي عمین په داسې حال کې چړانده وي و بوکمن او په داسې حال کې چې ګونګیان وي وسمن او په داسې حال کې شړانده به وي میدان حشر ته چې راشي نو ړانده به هم وي ګونګیان به هم وي او کانه به هم وي د قرآن مجید د نورو ځایونو نه معلومیږي چې دا بدعمله به لیدل هم کوي دوی به خبرې هم کوي او دوی به اوریدل هم کوي او دلته وایي چې نه ړانده به ګونګیان به او کانه به نو مزری استاد خو دا معنا کوي چې عمیان ړانده به داسې خبرې به ونه ویني چې سترګې پې یخې شي او چې جهنم ویني نو څه شی پې کوي او لړمانان او ماران وینې نو داسې لیدل دي نه عمیا ړانده به یي داسې سیز به ونه ویني چې د دوی په سترګې یخې شي بوکمن ګونګیان به یي ګونګیان دا مطلب چې داسې خبره به ونه کي چې دوی په خلاص شي او دوی ته څه فایده ورسوي او سمن کانه وي کانه مطلب دا دی داسې خبره به ونوري چې د دوی په زړه خوشاله شي یا د دې دا مطلب دی یا د دې دا مطلب دی لکه ځینې استادان وایي میدان حشر خو پنځوس زره کاله یو ورځ ده که نه نو دې کې به مختلف ځای نه وي کومو ځایونو کې به خبرې کولی شي کومو ځایونو کې به نشي کولی کومو ځایونو کې به اورېدل کوي کومو ځایونو کې به نه کوي کوم ځایونو کې به لیدل کوي کوم ځایونو کې به نه کوي مأواهم جهنم زید هغوی د اوسېدو به جهنم وي کلما خبت هر کله چې دا جهنم لمبې مړې شي کلما خبت هر کله چې مړ شي دا جهنم هلته کې د دوی هغه څرمنې به وسوځي نو زدناهم سعیرا موږ به زیات کو د دوی دپاره ګرموالی د جهنم ذالک جزاؤهم دقه د بدله د دوی او دا بدله ولی ده بانهم کفرو په دی وجه چې دوی کفر کړو په دنیا کې بی آیاتنا په آیاتونو زمونږه یوې زمونږ په آیاتونو کفر کړي او بل عقیده در... ګنده عقیده و د باس بعد الموت نه دوی انکار کو وقالو دی بوي وی الکه ته نشي کولی الله کولی شي تاسو وګورئ د الله قدرتونو ته اسمان چا پیدا کړی دی الله اسمان پیدا کولی شي زمکه چا جوړه کړی ده الله دا غرونه چا پیدا کړی دی الله نو دا غرونه کولی شي اسمانونه پیدا کولی شي او تا ولې بدن بیا نشي پیدا کولی اولم يرو ایا دې خلکو نه دي کتلې د الله قدرتونو ته ان الله الذي چې یقینا ان الله الذي چې یقینا هغه الله ان الله چې یقینا الله دا الذي خلق السماوات دې صفت کې دا ول خبر کوي ما ان الله چې بشک الله کما الله الذي هغه الله خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکه دغه الله چې دونه د قدرتونو مالک دی چې دغه الله چې اسمانونه پیدا کړی دي ځمکه پیدا کړې ده نو دوی دا نه دي کتلی چې قادرون دا قادر دی اصلي کې دا داسې کوي ان الله قادرون خیال لري دا الله اسم دا انکه قادرون خبر کې نو آیا دوی نه دی کتلې چې الله تعالی چې دغه دغه کارنامو والا دی دوی ته دا معلومه نه ده چې دغه الله قادرون دا قدرت لرون کې دی علا ان یخلق په دې خبره چې الله پیدا کې مثلهم په شان د دوی هم دا ستا دا موجوده بدن نه دی هم دقه سه پرز د قیامت بیا پیدا کی وجه نو وی منډه کنه پیدا کا وی ته صبر وک کنه چې وخت راشي نو د وخت نه مخ کې ولې مري وجعل لهم الله مقرر کړی دی د دوی د پاره اجلا یو نیټه لا ریب فیه چې نشته د شک پاغي کې نو دا مشرکان سوي طالبان وی پلانې سړی د لا نسلم په غونډه ناشته او بچ ته دا خبره کې نه منم دی یو سم نه مني یو بس مني فابل فابل الظالمون نو انکار کړي دي ظالمانو دي مشرکانو کافرانو انکار کړي دي خو چې ته د توحید مسله کې نه منم که د رسول الله خبره وسره کې نه منم که د باس مدلمو مسله وسره کې نه منم که منی نو یو خبره منی چې ناشکری او کفر الا کفورا مگر ناشکری قلت وتوایا تاسو د الله د خزانو ته ګورئ چې الله څنګه خرج کوي قلت وتوایا لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کشر تاسو مالکان وی د خزانو د رحمت در رب زما نو ازل لامسکتم په دغه وخت کې و تاسو بند کړی وی دا خرچ ازن په دغه وخت کې لامسکتم تاسو به بند کړی وی دا خرچ که الله تعالی د اسمانونو او د خزانو تاسو مالکان کړی وي چې زه دا برخه می تاسو له درکړې لکه ځنې خلک وي الله پلانی له دا پلانې علاقې برخه ورکړې ده او پلانی له دا پلانې علاقې برخه الله د خپل خزانو برخه چاته نه ورکي او که ورکړې وي نو دا خو شومان دی بیا به په شابانه خرچ نه کولی ولی انسان ګور ډیر عجز دی او ای سبا به بیا سخرو بل ورځ به سخرو خشیت الانفاق د یری د خرج کېدونه وکان الانسان دی انسان قطورا بخیل دی انسان قطورا طبیعتی تور باندې دا دی بخیل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته په زموږ په حالات باندې رحم وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح